اول حکم امیرانو ته او بچانو ته ان تو عبد الامانات الالها اقدار لا دای حقونه ور کوي دوی مکم مامورینو ته اتو الله و اتو الرسول و اولی الامر منکم د خپلو حاکمانو د خپلو مشرانو تابعداري وکړي دریم حکم چې کله امیر د جهاد حکم وکړو نو بیا جنگ کوا فلیقاتل فی سبیل الله او ترغیبات ورکول جهاد او قتال طرف ته زواجری ورکول منافقانو ته او د دې ځای نه آیت نمبر 92 دنوی نمبر آیت نا سلورم حکم ذکر کئی احتیاط فی القتل چی گوریات ساتا جهاد خو کې قتال کې خو په قتل کې ډېر احتیاط کې اسینا چې مؤمن مسلمان وجني هغه سړی مؤمن مسلمان وجلو نو دا غل بارا سو کم دی نو دی آیاتونو کی آغا ذکر کئی دی آیت کې الله رب العالمین وایي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا فخطای سره مؤمن هو جلو ندای حکم سدی ورپسې حکم هم ذکر کړي دین دا معلومه شو چې قتل دا په ګڼ قسمونو باندې داغی مختصر وضاحت کوم قتل تقریبا سلور قسمه ده یو دی قتل عامد قتل عامد دیتا وی چې اسباب د قتل هم استعمال کې او اراده د قتل دی هم وی لکه عام طور باندې خلک قتلونه کوي دویم دې قتل شبیه بل احمد شبیه بل احمد قتل شبیه بل احمد دې ته وایي چې اراده د قتل دی وی او اسباب د قتل استعمال نکي ټوپک تماچا چاړه وغیرہ پدی باندې ونو وجنی بلکې داسې چیز باندې وجنی چې هغه اسباب د قتل نه وي درهم دې قتل خطا قتل خطا دې ته وایي چې اسباب د قتل استعمال کې و اراده د قتل دی نه لکه د کار په وخت کې اکثر خلک قتل کوي واختار جن خطای کټ کې راوړي او بچي داغه د لاس مرشي دې ته وایي قتل نسيان داریو جدا جدا حکم دی په دې آیاتونو کې الله رب العالمین د قتل خطا حکم کوي یو سړی مؤمن قتل کو نو دا هغه کور والے تبا دیت ورګي د یو انسان دیت د سل وخانو قیمت دی او غلام هم آزادای اوس کچره داسي چې دا مقتول د دشمن کون نه او قاتل مومنی نو غلام با آزادی خو دیت با هغه دشمنانو لنو ور کوي د دیو جسدا وجه دادا کچړي دی دشمنانو لدیت ورکی نو دې سره با دشمن مضبوطیږي دینه دا معلومیږي چې هغه کار باندې کې چې هغه سره دشمن مضبوطی او کچره دغه مقتول دی او داسې قوم نوی چې دا هغه سره معاهده وی نو بیا به هم ایل دیت عمر کې او غلام به هم آزادې او قتل احمد یو سړی قصدن مسلمان هو جلو الله وی همیشه به جهنم کې پروتي او بیا پینځم قانون ذکر کوي اصلاح النیت دا سلورم قانون احتیاط فی القتل مسلمان اولو وجنی غلام به آزاد کی او دیت به عمر کی الا یصدقو مگر کای صدقه او دی وای چې رم غلالو فإن كان من قوم عدو لكم كچروی دا مقبول دا قوم نا چې دشمنی ستاسو کچری وی دا مقبول د داسی یو قوم نه استاسو دای په میاس کې د موحده لوز دې فدیت مسلمه الی علی نو دیت پر لشو الله تا وتحریر رقبه مؤمنه وزاد غلام مؤمن دی بیا باید دیت عمر کې غلام او مزاده نو چې یو سړی مسلمان قصداً وجني دا هغه سزاګانې ذکر کوي یو فجزاؤه جهنم بدل جهنم دا خالدن فیا میشبی بدی جهنم کی او سوال دارے چې مسلمان خو مخلد فی النار نشی کېږي مسلمان خو همیشه په ور کې نشي کې ناشته او نه د دې لپاره دا حکم دی چې دی به همیشه په ور کې همیشه په ور کې خو به مشرک وي جواب دوه خبرې دي یو دا چې قاعده دا ده چې کله حکم په مشتکی باندې وشي نو مبدع علت وي مطلب دا چې دا قتل د مؤمن کړه دې د وجې د ایمان نه چې د ایمان د وجې وجلې دې د کفر وکړو او کافر همیشه جهنم کې پروتي دویم دا چې دغه مسلمان کفر د مسلمان قتل جایز وګڼلو د مسلمان قتل جایز وګڼلو او چې د مسلمان قتل دا خو حرام دی نو چې حرام ته حلال ویل دی کافر شو او کافر همیشه جهنم کې برودي یا دریم جواب دا چې خالدن مراد دا ډیره زمانہ چې دیوا ډیره زمانہ جهنم کې بروتي خالدن فی همیشه به بده کې وغضب الله علی دیم سزا وسد الله به بدبانی دریم ولعنه د الله لعنت به په دبانې سلورم وادلو عذاب نظیما تیار کړی دل را عذاب لوی اوس پینځم حکم اصلاح نیت اسنه چې مسلمان مړ کې نیت کې دې اصلاح راوالا یا والذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله او دې دنیا د مفادو د پاره وې نه مؤمنه مړی کې الله وی داسې مکوای حضرت مقداد د پوس کوي که په ما باندې پیر اوچته کی حمله کوي او بیا زبی حمله وکم هغه وی چې زه مسلمان یم نو بیا نبی علیہ السلام یې می وجنا حضرت اسامه چې کله ما وجلو ما کلمه ویلی وا او ما بیا هم وجلو نبی علیہ السلام وتوی چې هغه کلمې سره بسګه چې دا په زړه کې وا اوی حضرت زما د یره د وجه کلمه ویلی وا نبی علیہ السلام ته فرمایل الله شققت قلبا تا دا غزرول نصیر کولو تا ته پتا و چې استاد یې ویلی وا که هغه د الله د یری ویلی او صحیح مسلمان او تا وجلی نو بیا دیو جنا مسلمان بنو وجنی تبدون عرض الحیات الدنیا لټوی تاسو فائدہ ژوند دنیا فإن الله مغانم کثیرہ دا الله سره دی غنیمتونه ډېر ډېر یقینا الله وی باغ عمل چې تاسو یې کوي خبردار لا استوی القائدون من المؤمنین غیر اولی زوارار په دې آیت کې لوګو د اشکال نه خیال کوي اول کې الله وی چې قائدین غیر اولی ضرر او مجاهدین دواړه برابر ندي بیا ورپسې فورا الله وایي فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القائدین درجه مجاهدین له الله په ناس باندې درجه ورکړی دا او بیا ور پسې فورن وای وکله وعد الله الحسنا ټول سره الله د جنت وعده کړی دا نو بیا فورا وای وفضل الله المجاهدین علی القائدین اجر عظیما مجاهدین له الله پناس باندې لوی اجر ورکړی دی نو دې څه مطلب شو کله یو درجه ده کله ټول سره د جنت وعده ده کله ډیر اجرونه دي دا خو په یو آیت کې څو حکمونه او څو خبره ذکر شوي جواب دا قائدین ناست خلق چی دی دا په دو قسم باندې دی یو بیماران دی او دویم صحت مند یو معذور یو غیر معذور اول کی چې الله وی لا يستوي القائدون من المؤمنين غير اولي الضرر ودین مراد هغه ناس خلک چې بغیر د عذر نه کور کې ناس دي هم مجاهدین سره کله برابر کې دي شي او دویم دي هغه بیماران چې کور کې ناس دي خو معذور دي نو هغه د الله رب العالمین مجاهدینو له باغی باندې یو درجه اوچته ورکړه دا علل قاعدین درجه نو باغ بیمارانو ناس تو باندې مجاهدینو لا یو درجه اوچته ورکړې شوی دا او داولی دا صحبت د امیر چې میدان جنگ ته تللی او د امیر په صحبت کې دي او البته وعده خو الله د ټولو سره د جنت کړی دا ځکه مسلمانان دي او کوم چې هغه غیر معذور دي صحت مند دي او کور کې ناز دي الله رب العالمین مجاهدین لا هغه باندې لوی اجر ورکړي دي مطلب دا لا یستوی القائدون من المؤمنین اذن الله چې معفو کی دیتا وکان الله عفوا غفورا او دې الله رب العالمین عفو کوونکې او بخونکې ذات ومن يهاجر في سبيل الله تدي ځای نشپګم حکم الهجرت فی سبیل الله تعالی چې دا الله د دین د پاره دې څوک نه پریدي یو ځای نه بل ځای ته هجرت وکا ومن یهاجر فی سبیل الله سوک چې هجرت کی په لار د الله کې یجد فی الارض مراغمن کثیرا او بمومی پزما کې غنیمتونه ډېر ډېر وسا مالداري زما شری وای وقد جربنا ذلك مرارا زموږ په دې باندې بار بار تجربې شوي دي چې دا الله د دین د پاره مو هجرت کړلو الله را لډیر سره کړی دي سوره ابراهیم دیار لسمه سپارا دیار لسمه آیت وګورئ آیت نمبر 13 دیار لسم خامغا مونږ به باسو تاسو د زمکو زمونږ نه دیار لسما سور ابراهیم او لتعودن فی ملتنا یا بشی تاسو زمون په دین باندې نو هغه دوه خبرې وکړي یا هم د کلی نه وباسو څوارلسمه سپاره یو څلوېښتم آیت والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا هغه کسان چې هجرت کوي په لار د الله کې پس دا غینا چې دی باندې ظلم وکړي شو لنو بویانهم فی الدنیا حسنه خامغا زاینو بور کم دی لرا په دنیا کې خستا خستا الله دنیا کې بوله خې بنگلې ورکم خزاینو بور کم ولا اجر الاخرت اکبر خام اجر الاخرت ډیر لوی لو کانو یعلمون دارنګ دلته موي ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله اسوک چوزی د کور داغنا هجرت کوونکی د پاره د الله ثم يدرك الموت بیا راګیر کی دلرا مرګ هجرت گئی د الله رضا د پاره اے نبی علیہ السلام چې کلا مکه لتلو یو صحابي وتوي اینا ننزلنا غدان الله رسول سبا ومن کوم ځای پړاو چو فإن عقيل لم يترك لنا منزلا عقيل قبيله مونږ لا دا کورونه پرې نه خل هغه سوزولې دي نبی علیہ السلام فرمائل فی المعذب معذب کی و پڑاو اچو ائی کی بئی ساری گو فقد وقا اجرو علی اللہ بیا راگیر کی دلر مرگ ودا کی سرا کیش و اجر دد پا اللہ بانی بنی اسرائیلو کی او سڑیو هغه یو کنسل مړی کړو یو مولا نه تاسو کو چې ما دومره مړی کړی دي مال به الله بخنو کی او کنا او ته نه نه دومره مړی چې کړی بخیره نه وي ښا ورګه چې سل خو کوم نو هغه مړ کو بیا بل چانه تاسو کو راهو ته آو الله به دې معاف کی خدا کله به پریدې دا به پریدې د دینه به هجرت کې دې راخدا چې روان شو نو بلار کې مړ شو په درحمت فرشتي رالي هغه وی دا مونږ چتاو دا غزب فرشتي رالي هغه وی مونږ چتاو د دواړو مینس کې بحث شو الله رب العالمین فیصله وکړه چې د دې زمکه ناخوالي د زمکه کچ کړي کچره دې له ګناه زمکه ته نږدې هغه د عذاب فرشته هغه دې نه روح والی هغه دې اوچت کی او کچره دی دا توبیز مکی ته نږدې وي چې کوم ځای دی تلو نو بس بیا دی رحمت فرشته روح والیو هغه دی اوچت کی دا توبه والز مکی ته الله حکم کو چرانیز دی شه او دا زنا والے ته حکم کو چې لری شه جنا په واغستو نو توبه والا ته نږدې وا نغی تنا هرو واغستو فقد وقع جوال الله تاکی سرا ثابت شو اجر رب الله وانی وکان الله غفور الرحیم دی الله بخون کې مهربان فلیس علیکم جناح ان تخرو من الصلاه موس کم کې ګناه نشتا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا دا غیر اتفاقی دی دا نه چې خوف نه نو بیا به نه کې نه خصوصا کچری یریږي تاسو چې امتحان کې بوا چې تاسو هغه کسان چې کفر کړی دی زموږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب به فرمایل وای ګورا کور کې چې هغه سخت بیمار پروت دی پکټ باندې پروت دی بیا دا پوره چې هغه مسترا پاسې دیم نشي او هغه ډیر بیمار دی او دا هغه پاره د سلورو رکعاتو نه دوه رکعات نکړل هغه ته حکم دادی چې هغه سلور رکعات کوي کډیرم بیمار دی او دا روغ رمټ او صحت مند دی خټیک ټاک دی او په سفر روان دی نو د دې لپاره سلور رکعات دو رکعات کړل دا څه وجه ده وجه دا ده چې هغه کور کې چې پروت دی بیمار دی خدا هغه سره وخت تا هغه هر ټیم موز کولې شي او پوره کولې شي او بار طریقې کولې شي او دا په سفر چې روان دی نو د سره وخت ډیر کم دی د دې لپاره الله رب العالمین څلور رکعات دعا کړل چې وخت د الله په نس باندې ډېر قیمتي دی او د الله په نس باندې د وخت ډېر قیمت دی او مسلمان وخت څومره ضایع کوي پلارو کوسو کې بغرزي غپونه بلګي خدای الله کتاب لکه ناستل مجال شته چې الله کتاب لکه نه او هغه به غب شپ لګئی په فضولیاتو کې په عباسو کې به وخت ضایع کوي دا کېلونو د پاره او د کرکټو د پاره د فوټبال او والیبال د پاره د سره ټیم شته خدای الله کتاب د پاره وخت نشته خو که ورته وایې قرآن ته کېنه نو هغې ته یې بیا ملا ماته وي، یاره وایي څوک وو نه شو کېناستی او ستړي کېږو او کله وایي خوب راځي، دا ټول د شیطان محنت دی، هغه ټوله شپه چې ناست دی وخت دې ضایع کولو هغه وخت یې ولې سوچ ونه کو، وخت ډېر قیمتي دی او مسلمان سره د وخت قیمت نشته او نه قدر ورسره شته. نو ځکه الله رب العالمین د مسافر د پار دو رکعات معاف کړل چې دې په سفر باندې روان دي او دل وخت بچت شي ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا یقینا کافرانی تاسو لرا دشمنان ښکارا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ کله چې د پیغمبر په ځای کې قائم کې دی لره مونږ فلتقم طائفه او دې درګي او ډلا منهم د دینا ما کتا سرا چی جنګ کی خو عاجز دا عبادت کی خو عاجزی دا او دلته الله وی چی اصله دی راوالی دا ولی دا زګه چې مغه ته دشمن را روان دی الله رب العالمین دا خبره ښکار کوي چې د دشمن مخې ته به ځان کمزورې کې نه ځکه به اسلحه رالی حضرت عمر رضی الله عنه دور کې یو هلکو ځوان جان هلکو او ډیر په ناز او نخرو را روانو عمر رضی الله عنه ته وی بیمار دا وی غوښتو وی بیمار وینا نو ورته وایي څه تکلیف دی درته او نه تاسو یو ګرمه سپېړې ولا ورکو ته نیغ ځه ځوان جان لګیو نازو نخرو باندې رواني دې بازار کې با یهودو نسواري ایو تاویني و چې مسلمانان کمزوري شي دي ځان به کمزور نه ښکار کې وګه غنی آکسان چی کافران دی کاشی تاسو غافل شئی داسلی و تاسو نا دسامن و جنگ تاسو نا فیمیلون علیکم میلتا وائدا دا اللہ عملو کی بتاسو بانی عملی و غرض ذکر کئی چی دا اصلی آبا اولی را لی زکا کافر کوشش دا کئی چی تاسو رسلیان نی او پتاوانی عملو کی ولا جنا علیکم ان کان بكم ازم مطرن نشته ګنا پتا سو کچروی پتا سو باندې تکلیف د باران نه او ګنتم مرضا تاسو بیماران ان تزو اسلاتکم چکر تاسو ولو اسلو لرا وخذو حذرکم واغلی سامان د جنس تاسو وَإِذَا اطْمَأَنَنْتُمْ کله چې په امن شئ تاسو اطمینان شئ تاسو ا فاقیموا الصلاة پابندیو کې د مونږ مطلب دا مجاهدا اسنه چې توایز غډیر لوی سړی ما jihad کوما نو منظر نه ير نشي دا الله ذکر در نه ير نشي دیو جنا د احناف او د نورو په میاس کې اختلاف دی نور وی جمع بین الصلاتین جائز ده دوا منزونه په یو وخت کې کول ایوې دا جایز دي مثلا د مازیګر موز ایوې د ماسپخین وخت کې کولای شي ماخام منځ اګه مازیګر وخت کې کولای شي دا سره ما سوتنه هغه ماخام کې کولای شي مونږه نه ویو نه کچره داسي نو بیا د دې آیت څه مطلب شو چې الله پاک په مسلمانانو باندې منځ په خپل وخت کې فرض کړی دی نو چې تر ما سوتن منځ په ماخام کې وګنو وخت فرض نشو دیو جن وخت پی جندل وی دا فرض دی په موز فرایزو کې یو پکې د وخت پی جندلوم دی نو ته څنګه وای چې د مازیګر هغه ماسپخین کې کوا د ماخام مازیګر کې کوا او یا نور او کته وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمع بین صلاتین کړی دا نو مونږ وایو چې هغه جمع حقیقی نه و بلکې هغه جمع سوری و مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ماسپخین مونږ په اخیری وخت کې وکړو بالکل اخر ته ورسولو چې دا غي نه پس د مازیګر مونږ داخله دو نو بیا د مازیګر مونږ په اول وخت کې وکړو یقینا موز با دې په مؤمنانو باندې فرض کړي په خپل واکي ولا تینو فی ابتغاء القوم او ټیګله نبی علیہ السلام یو ځل کړه دې د سفر د وجه د جهاد د وجه خدای دا ما صدوم نه لري چې تلا د کور وتلې نه او بس ټول منځونه په یو ځای وکا جمع بین الصلاتین دا وای فلانه سړی که پیغمبر نه دی پیغمبر نه کم هم نه دی خلکو ورته داسې وي غلې کې نه وي نه زه ته ثابتوم کنه وای په خوابه مونږه ټولو کله به چې رمضان شروع شو نو مونږ بشل رکعات تراوی کولې نو دیرالو مونږ ته وای چې شل رکعات مکوې اته رکعات شروع کړي پروګرام مونږه منځونه په خپل وخت کې کول د ماسپخین په خپل ټیم مازیګر په خپل او نور په خپل